الحمد لله الحمد هو الثناء على الجميل على الجميل الاختيار من نعمت او غيرها والمس غرض د علامه مصطف دې عبارت نه هغه درې مفهوم ذکر کوي مولا یو دې حمد چې حمد څه ته وایي او یو دې شکر شکر څه ته وایي او درېم دې مدح هغه څه ته وایي او بیا د حمد او مدح او د شکر په منځ کې نسبت دی دا درې واړه امور به ذکر کړي خاص امور به ذکر کړي اوله مسله د حمد او حمد څه ته وایي وی حمد ویل کېږي ثنا علی الجمیل الاختیاری ثنا علی الجمیل الاختیاری من نعمت او غیرها حمد ثنا ته وایي په جمیل اختیاری نعمتي او که غیر نعمتي نو حمد ویل کېږي ثنا باللسان ده ثنا ته وي ذکر دا خبره د مقام کې چې ثنا درې معنا غوي یو ثنا ویل کېږي اول ثنا حمد ثنا باللسان علی الجمیل الاختیاری په دې کې قیودات ثلاثه دي لفظ ثنا درې معناګانې لري یو ثنا ویل کېږي اتیان به ما یدل علی التعظیم اتیان په هغه شی باندې چا په چا باندې دلالت کې په تعظیم باندې او دلیل د دې هغه حدیث شریف ته چې حدیث کې راځي چې لا فی ثناءن علیک انت کما اسنیت علی نفسک یا الله ثنا ثنا سم کوله وستا ثنا د چتا د ځان کړل ثنا معنا دی تا چې کم خپل تعظیم ذکر کړل کنه خپل تعظیم دای د پر یا الله تعالی چې تا څنګه د ځان کړل وسم دا شاته دویم د ثنا معنا د ذکر مطلقاً خیری او کشری او دلالت ور باندې دا حدیث شریف کوي چې یو جنازه ته ریدله نو چا څه خبره وکړي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اسنتم علیه خیرا وجبت له الجنه ومن اسنتم علیه شرا وجبت له او کما قال رسول نو ګوره چې چا ثنا وکړه د خیر دا که ثنا ذکر خیر ته ویل کېدې نو خیر به ټکی مستدرک وي او که شرط ویل کېدې نو بیا ما شرن ته کې روسته مستدرک وینو ذکر ته وي مطلقاً درم سناوی ذکر باللسان تا ذکر نه باللسان تا نو بیا په دې باندې سوال لې چې کله سنا دې ته ویلې شي نو بیا د لسان ته کې رسته څه شی لغوه مستدرک په دې درېمه معنا کې د لفظ سره بیا مستدرک حمد ویل کېږي ثنا بل لسان ته نه لسان ته کې چې پته ولګېدله چې په اعتبار د مورد سره دې څه شی دی علی الجمیل الاختیاری جمیل اختیاری یعنی هغه صفاتونه چې د موصوف په اختیار کې یو منټ د لسان نه لاموز حمد ته وای ثنا ته وای خو بل لسان په جواب نو سوال دار چې په کار دار چې بیا الله تعالی خپل حمدونه کوي ځکه حمد ثنا ته وي په لسان نو الله خو د لسان نه منزه دی الله خو د جسمیت او د آلات جسمیت نه منزه دی نو بیا په کاردار چې ونه کې حالان کې اخراجي چې الله خپل حمد کوي جوابدار چې ذکر دا مونږ چې کوم حمد خبرې کو دا د عبادت د حمد دا الله نه د عبادت د کې لسان قید اعتبار دی دویم دار چې ذکر د لسان د مراد سره مطلق مبدأ تعبیر دا جس طریقې سے دی حمد وای ثنا ته په جبه علی الجمیل الاختیاری په هغه صفاتونو چې هغه د موصوف په اختیار کې په هغه صفاتونو چې هغه د موصوف لکه زموږ چې په ډېر لوی عالم دی ډېر ښه عالم دی دا اوس حمد دی ځکه هغه صفات چې په اختیار کې هغه زم دا ډېر زیات حسین او خسته کسته دا خبره د په اختیار کې ده د حسن د په اختیار کې دی نو بیا دې ته بس ویل کېږي مطلب حمد ته نه وي په دې باندې یو سوال دی چې ته وای حمد وای ثنا ته په جبا خو علل جمیل الاختیاری پاغه صفاتونو چې د موصوف په سکی اختیاری پاغه صفاتونو چې د موصوف په سکی نو د دې نه خدای الله تعالی حمد بیا خارج شو ځکه د الله تعالی صفاتونو چې مونږ کوو حمد وایو نو هغه صفاتونو چې د الله په اختیار کې دي هغه د الله په اختیار کې نه دي د الله صفات اختیاري خو د الله په اختیار کې نه دي کنه ځکه تاسو ته بار بار ما دا عرض کړل کله الله په اختیار کې شي چرته نو کوم شی چې صادر بل اختیار هغه مسبوق بل اراده دی هغه وړاندې خلکو څه کړي اراده اکم شی چې مسبوق بل اراده وړاندې ولا چا اراده کړي نو هغه مسبوق بل ادمي مخکې نشي بیا شته شي اکم شی چې مخکې نشي بیا شته شي هغه سي حادث نو کله الله صفاتونه د الله په اختیار کې شنه بیا نو دا خو خارج د دین علماء درې څلور جوابونه ورکړي یو جواب ته علما دا ورکړل چې د الله تعالی صفاتونه هغه اختیاري دي په دې معنی چې الله په خپل اتصاف کې پدوي یعنی دا الله اتصاف کې پدوي کیږي نو الله تعالی په کې بل چاته مفتقر نه دی الله په کې محتاج بل تا نه دی الله په اتصاف د دې صفاتونو کې چې الله اتصاف په دې صفاتونو کې نو الله محتاج غیر ته په دې معنی اختیاري دي زمو معنی اختیاري دي د غیر په اختیار کې خو نه دي کنه کله الله په اختیار کې نه دي نو د غیر په اختیار کې هم نه دي کنه درېمه خبره ده چې الله خو فاعل بل اختیار دی کنه دا محمود خو فاعل بل اختیار دی کنه دا محمود خو فاعل بل اگر که محمود علیه غیر اختیاری خدا محمود خو فاعل بل اختیار دی چې الله دی کنه اگر که محمود علیه سي غیر اختیاري نو په دې معنی باندې ته موږ څه ویلې شو چې دا اختیاري دي ځکه فاعل یې شی دی درم دا نه چې الله یو اثرات مرتب دي نو هغه اثرات چې په دې مرتب کیږي د الله په صفاتونو چې کوم آثار مرتب کیږي هغه اختیاري دي د الله په صفاتونو چې کوم او دې مبادی ګرځي د کم د پاره نو هغه څه شي اختیاري نو په دې معنا باندې د صفاتو ته موږ څه وایو اختیاري په دې معنا باندې موږ اول جواب الله چې متصف کیږي په دې او چاته احتیاج نه لري یو دغه دار اختیاري دي چې د غیر په اختیار کې نه دي درم باندې اختیاري دي او محمود اختیار دی فاعل بل اختیار دی اگر که محمود علی اختیاري نه دي او څلورم جواب هغه دا چې اثرات مرتبه په دې باندې هغه اختیاري دي دا چې د کوم اثرات او مبادی ګرځي کنه مبادی نه اثرات چې شری اختیاري ټیک شو دي نو د دې وجه نه صفات اختیاري ورته ویل شي دا مسله درم کېد من نعمت لکه دا خبره د مقام کې چې یو نعمت یو نعمت یو نعمت نعمت و انعام ته لکه دلته او یوی نعمت ها د دې سره نږدې ټکی چې دی کنه مولانا غسی شي هغه مدح ده مدح څه ته وای دا ثنا ده علی الجمیل په صفاتونو خو مطلقاً هغه د موصوف په اختیار کې یو کا مثلا تب حمد تو زید علی علمه و کرمه دا بوای ځکه دا اختیاري دي ولا تقول حمدته علی حسنه د څه نشي ویل بلکې سبا وای مدح نو په مابین د حمد او د مدح کې کم نسبت دا وکړو عام خاص مطلق عام خاص څنګه عام خاص مطلق مدح دې ته و چې صفاتونه اختیاري او کني او حمد دې ته و چې سي اختیاري وقيل هما خبان چا ویل چې دا دواړه مترادف چا ویل چې دا دواړه څه شي دي مترادف چا دې سی ویل نو چې مترادف دي نو یا په حمد کې او صفات کمای ایا به بیا په مدح کې زیاتای نو حمد دې ته وای چې صفاتی مطلقاً اختیاري کغه علی الجمیل مطلقاً د څه بوای قید بکات کای او یا چې انتر قید لگاو نو په مدح کې بلا قید هم لگای نو د څه مدح دې ته وځي دا سنا د علی الجمیل الاختیاری دلته هم بیا وای یا بد انت کې کات کای دلته کټنګ مترادف پشي یا انت چې ذکر نو دلته ذکر چې بیا شي شي مترادف ترادف ته پر دا کار کیږي دو لرګي چې یو رنګه کای خواغه یو وو ته وګدای یا وو تاغه وګد لاندای نو یو کار خو بکای او چا ویل چې نه دا خوان مطلب دا نه چې دا مترادفان دي دا مطلب نه دا وی دار جار الله جی محشری او اصطلاح ده چې دو چیزونه چې په اشتقاق کې سره شریکی کنه په اشتقاق اکبر کې یا اشتقاق کبیر کې نو هغه ته دې څه شي وایي دواړه رونه وته وایي اشتقاق دې ته وایي کنه چې یو لفظ ته غبل ماده سره شریک په معنا کې شریک په څه کې نو یو ماخوذ عنه وي هغه ته مشتق منه وي یو ماخوذ هغه ته سوی مشتق دا اشتقاق په څو قسمه لري یو ته وي اشتقاق صغیر هغه دې ته وي چې په لفظ په معنا په ترتیب کې هر څه سي لکه ضربه چې د ضرب نشي ضربه د نو معنا کې په هر څه کې او په حروف کې څه شی دی مطلب نو دې ته کوم اشتقاق وایي یو اشتقاق کبیر دی هغه څه ته وایي هغه دې ته وایي اشتقاق کبیر او یو اکبر دی کنه نو اشتقاق کبیر څه ته وایي هغه دې ته وایي چې مناسبت پچا کی په ماده کې خو په هغه ترتیب کې او اکبر څه ته وایي چې په هغه بعض حروفو کې قرب صرف بعض حروفو کې صرف څه شي نو چون کې دی وایي چې مدح او حمد دا رونه دي یعنی مطلب دا رې چې دا ګوره حمد مدح اشتقاق کبیر دی پکې حمد حمد مد ترتیب کې دا غره نور حروف کې خصوصي شی دی مناسبت دی نو چا ویل دي چې د دې اخوان مطلب دا نه چې مترادفات د دې مطلب دا چې اشتقاقي کبیر کې طرف ته لري شي والشکر شکر فی مقابله النعمت په مقابله د نعمت کې شکر په مقابله د چا کې قولا وعملا واعتقادا شکر غرض علامه تعریف کولی د شکر نو فرمای شکر په مقابله د نعمت شکر په مقابله د چا کې نعمت د واقع کیږي په مقابله د نعمت کې یعنی د یاد سي مقابله مو یا بس مقابل وای د په مقابل د چا کې راځي د مقابل د نعمت د مقابله خو نه کنه شکر مقابله نه ده شکر څه شی دی مقابل دی یا خدا حمل مبالغتن د زو په کې کټ کاوه کنه یا دا په کثرې د با سره دی نو شکر په مقابله د نعمت شکر په مقابله د چا کې قولا عملا دا و په معنا د او سره ده قولا یاسی قولی وعملا او عملا یاسی شي نو شکر مصطلح دي ته وي چې قولی یا عملی او یاسی شي د په مقابله د نعمت کې متعلق خاص او مورد بیا عام دی قولی که عملی او که شي قولی او که عملی او کسی شي قولي تعاملي او کو نو مورد څه شي دی عام مطلق ا متعلق څه شي دا ما ځکه دا وو په معنا د چا سره راواړو چې بیا معترض اعتراض کوي دلته کې وای چې شکر د مجموعې ته وي قول عمل او فعل دسی کنه او رستو وای چې د شکر او د حمد په منځ کې نسبت د عموم خصوص من وجهن دی نو نسبت ته عموم خصوص من وجه خو ال شي چې دا شکر د یو شي نه تعبیر شي یا د قول یا د عمل یو یو شي کنه نو بیا به د عام مطلق کیږي بیا به د سکی نو ما جواب وکړ چې هغه مخ کې ځای کیو ما هغه وو په معنا د چا سره دی شکر په مقابله د نعمت کې قولنی کاملنی اعتقادنی قال افادتکم النعمه مني ثلاثه د غرض د علامه هغه دار چې دا ثابتې چې نعمت د څو چیزونو په مقابله کې د دریو افاده او کتا سره نعمتونو زمانه د دریو چیزونو زما د لاس عملی زما د جبه قولی زما د ضمیر چې محجبات پټه اعتقادي فهو اعم منهما من وجه ما تستوي کوم دي اعم یعنی حمد د حمد او مدح په یو طرف کې ده او شکر په بل طرف کې رمز کې نسبت ته عموم خصوص من وجه نه دي پولیس دواړه وي دا ما سره ترستانو کما په جواب باندې ستاسو صفاتو کدا دواړه دي ماده اجتماعي حمد په جبر شکر دې مقابله د نعمت مقابله د نعمت اته ما ترس خې ګړند کړه خدای خدمتګار ستاسو صفاتونه شروع کړو نو بیا خو او حمد نو معترض اعتراض کوي چې په حدیث شریف کې خدا سره راغلي دي حدیث شریف کې خدا سره راغلي دي چې الحمد رأس الشکر الحمد حمد سر د شکر دی الحمد رأس الشکر حمد د شکر سر دی سر سوکته حم او زی سر سوک دی نو حدیث کې خدا سر او زی سر دی او د رأس او د نور بدن په منځ کې نسبت ته تباینی کې نه تا تر سن ویل کی نو نسبت د چای د تباین نو پته خو لګیدل کنه چې نسبت د تباین دی ها کذا په حدیث شریف کې دا سراغلی دی چې ما شکر الله من لم يحمد شکر ما غسړي ادا نه کړي چې چا د الله حمد ادا نه کړي چې چا حمد ادا نه کړي د سم ادا نه کړي نه په نفي د حمد سره نفي رچار اله په نفي د حمد سره باندې نفي شکر کله راځي چې حمد او شکر متساویې دي ځکه په نفي د یو مساوي سره نفي رچار راځي د بل مساوي په نفي د یو مساوي سره نفي او یا دا چې معلومیږي چې حمد عام مطلق دی حیوان چې نه نو بیا به انسان هم نه نو چې حمد را نه غنو سم را نه اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان نسبت تساوی ہے یا نسبت عموم و خصوص مطلق اتا ویل چې په منځ کې څه شي من وجه دې پونه شي دې راځي جواب کوي وې دا الله باندې حدیث کې تفسیر کوي لې شي چې دا ډېر عمده دی دا ډېر شکر کې څو چیزونه دي درې خو په دې دریو کې کم یو اولای جبا کنا لسان اولای کنا دا قول نه نه دا عمل نه او د اعتقاد نه ولی اعتقاد پټي پته نه لګي د سم د سوي د په دې خوشحالي چې د څنګه نه سم نشته په دې نه خوشاله یم لاندې څه وخت ها ها ما هم زیره چې بيداوي کې ودی کېږي نو دا لکه سکینه ده ها اعتقاد کې اوس مولي شه وای ما ته وی چې زما باقیده کې ستا سره ډېر محبت دی نو په دې خله کې نه ویل ستا باقیده څه خبرو ما ما ته خدام پته نشته دا کې کې اسلام دې قبول شي ما څه پته را په پته ورسره لګي نه په آی کې پته پاتې شو افعال نو افعال دا څه دي چې هغه هو اي کې خو احتمالات دي اي کې خو صحیح عربو کې چې څوک راځي نو هغه ناشتي چې زی او خلک پاسي نو هغه دغه احترام ګڼل شي او چې عربو کې تزي او خلک پاسي وي دا زما بیزتی وکړه خو عجمو کې چې سړی لاړ شي او څوک ته پاسي نو دا دغه احترام دي دا دغه صحیح په دې افعالو کې څه شي کنه دې کې احتمالات دي نو په دې کې کم شي خره عجب نو ځکه دا حدیث کې حم ته څه ویل شي درا او ځکه په حدیث کې دا ویل شي چې کم سری حم دا نه کنه هغه شکر مالا دا په دی وجه چې دی په شعب د شکر کې د ټولو نه اوچته شعب ده د دی وجه نه دا کار شي ورنه په منځ کې نسبت ته عموم خصوص من وجه ولما کان هر کله چې حمد شعب د شکر نه ډیر اشیاء او نعمتونو د پاره او ډیر عدل علی مکانها په کېدلو د دې مکان په معنا د کون د خفاء الاعتقاد څخه اعتقاد خو پټي او ما بیا د ابل جوارح من الاحتمال او استعمال په اتعاب ستړیواله د جوارح کې احتمالي نو وګرځول شو د رست شکر او هم د پدې کې دا خپل دغه د اعتماد والا شی په دې کې دا خپل الله علیه السلام دی چې رسول کریم فرمایي الحمد و راس الشکر حمد سر د شکر دی ما شکر الله شکر ادا نه کمنه کس چې الله حمد ادا نه کو اعظم دا نقیز د حمد او کفران دا نقیز د چاره د شکر